گران مخترم اوریدن کو د مولانا مفتی توصیف احمد سے د دور تفسیر قرآن دا 73 نمبر کی سٹ چې په محله بلر خیل مرغوس کې په 10 9 2008 کې شعر د دې د ملاویدو پته یا ساتي اشاعت توحید سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدې مین چوک جهانگیرا روډ سوابي پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبایل نمبر 03015710124 باسی د بادشاہ د خوب دارنګ اظهار د خپل عفت او بیا د جیل نه راوتل او خزانچی ګرځیدل یوسف علی صلوات والسلام جیل کې ده سوار لسکاله دې کې تیر شو دیوه بادشاہ خوب ولید بادشاہ ما په خوب کې ولیدل الله اکبر ګوره زه دې خبرو کې وسردا لګوم نو ځای سره بیا کزه دومره تفصیل نه کوم نو چې تاسو په دې پوه شئ دا ته وضاحت چې زه د یو یو حالت نمخ کې کوم چې بیا پوهیږئ پوي یوسف علیہ الصلوۃ والسلام جیل کې دی بادشاہ خوب ولید وې ما سربې غواګان خوب کې ولید و او نور او غواګان دی او چې ټپه ټپه اگر ازیو دا او سربې غواګان خوري او یو طرف ته می او وګي سې کړه شنه او بل طرف ته چې کم دنو اوچوږي پراته دي او بادشاہان چینو دای بیا د خپل وزیران را جمع کی دا غټایټ مټایټ را جمع کړي راشي مال سو تعبیر وباسي د دې ست تعبیر دی هغه وته یاره مونږ نه پویګو په دې س ګډوډ غونته خوب دی نو پته نشته چې دې کې بلاسي اوس دی خوا چې کم دی دا مجلس لګیدل دی او اچ کم سړی خلاص شو او ډیره موده بعد سوار لس کال بعد هغه ته خبره یاد شو وو هو په دې جیل کې جیو سړی دی او هغه چې کم دی نو داسې تعبیر وباسي ز زم او ز تعالی چې کم نن دې تعبیر راړم دی راغې چې جیل تراغه یوسف علی السلام جیل کې دی وتوي او یوسفه په یو خوب مې لیدل دی وېسو وې دغه سه بادشاہ خوب وته ذکر کو او دا خوب وته ټول چې کم نه دغه سوې وې او دار ته هم تعبیر راکا چې زلار شم د دې تعبیر خلکو ته وباسم او استاد درجه او دغه مرتبه نه خلک خبر شي یوسف علی السلام تعبیر شروع ک وته ګورا سره د تدبیر نه تدبیر وتام خي وې دا و سر به غواګان او دا وش نه وږي د دې مطلب دا ده چې تاسو باندې با وکال راضی پر لا پسې به تاسو کاروانده کوي خو خود اغه نه پس با دا و او چې غواګان او دا اوچ وږي چې لیدې دي نو دې دا مطلب ده چې بیا و در باندې وکال سخ راضی او هغه سخ کالونه به داسي چې دا و مخکینی بدنه بالکل هیر کی هیر دا څه سخت به دا په خواني بخوري خو تاسو دومره کار کوئ چې څومره تاسو خورئ نو آغا تدبیر نو سخت به در باندې ناراضي تدبیر به دا څه کوئ چې کم تاسو خورئ نو هغه نه علاوه بقایا به نور په خپل وګو کې او په دې پردو کې به دا غلا چې کم نه پرې دی او دا براو با سینا نو دیو جنا به تاسو چې کم نه د دینه بچ شي او د هغه نه پس چې کم نه بیا په خلکو باندې یو کال داسې راشي چې هغه به بالکل د پریاد به خلکو داغه کې د خلکو پریاد به ومنل شي بارانونه به وکړي شي او خلک باغې کې خو شراب نه چوړي او ارس به پکې ډیر تیر شي د چراغه هغه داسې خو به واسه یو داسې قیمتي سړی او هغه په جیل کې بادشاہ یې فورا نه راولې یوسف علی السلام په دې راغه وی راځه چې زو یوسف علی السلام یې چرم نظم زکه چې زم میدان ته نزاول خپل صفای غواړم هغه خزونه تاسو کا چې لاسونه کټ کړو تاسو ته وکړه چې ګناه د چاو ز په کم ګناه جیل تراغلم زما اول ګناه خو خپل صفای دا پیش کې دا د انبیاء او سنت تی صفائی بکې خپل دفاع بکې اسنه چې الزام در باندې ولګي او ته بیا وای چې ما دا چې کم دنو زه سو کم او بس پرېګ نه کوم نه او که خپل صفائی د خپل وس مطابقه کاغې نه پسوم نه نو ځان الله ته پرېدا او الله به صفائی بیا کوي یوسف علی السلام چې دا ویل دي بادشاہ غیر جمع کړی دي هغه ټول صفائی کړی دا چې هغه بالکل پاکو زلیه چې کتلی چو هو کار خو بالکل سرګن شو ناغه وی ګورا وی ګورا خاون وی دا بیان ز کوم دې د پاره یوسف بالکل رښتینه و خو دا بیان ز کوم دې د پاره چې ما د خاون پښ شا خیانت نه لري کړي څه شوی نه دي زمانہ بس صرف مطالبه مې کړې و او یوسف ځان بچ کړې د نور زمانه څخه خیانت نه ده شوی او زه خپل نفس چې کم دنه پاک پاک نه کوم زه د خپل نفس صفائی نه کوم او بیا بادشاہ دې راوستره چې راځه صفائی دی او شو ته بالکل پاکه چې راوسته دی نو هغه بادشاہ د خپل دربار د لپاره خاص مشیر وګرځو خبره ما بره چوتاو کړې تب ما څخه بدلوې رتبه مرتبه هغه مرتبه کرا کې نو دا راکا چې ما د خزانه زمکه چې څومره ترا غله و غیره سره دا ما ته حواله کا زکه چې زه په دې باندې پوېګم دا ترتیب مال خرازي او زبل دا چې امانت ګرم خیانت بران ان شاء الله سوک نه شو کوله الله اکبر دا یوسف علی السلام له الله غ مرتبه ورکړه یوسف راغه جیل تا و یوسف او یوسف ای یوسف یوسف ایو صدیق او زما دوستا تا بیر را کما تا په بارد او سربو غاګانو کې چخري اغیلرا او نورې ټپه خواره او په بار داغه وو وګښنو کې او په بار داغه وګو اوچو کې لا ليرجو الى الناس دې لپاره چې زوا په شما خلق تعالی اللهم يعلمون دې د لپاره چې په خبر شي په درجه ستا باندې په مرتبه ستا باندې قال او يوسف عليه الصلاه والسلام اوس تعبیر د خوب سره تدبیر نه یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کاروانده وکوي تاسو خوري بدای هغه چې مخکې کړی تاسو لهن د دې لپاره الا قليلا مما مگر لګ د اسنا تو سنون چې تاسو خزانه کوي ثم ياتي من بعد ذلك بیا براشي پس د دینه عام یو کال فيه يغاس الناس پاغه کې با پریاد اومنل شي د خلکو یعنی باران نو وخت وکړ شي وفي اسنو دی په پاغه کې نه چوړول کوي وقال الملك توني او بادشاہ او توني بیراولې دی مالا او توني راولې ماته به دلرا فلما جاءو هر کله چې راغ د تقاصد قال او یوسف علی السلام واپس شیخ بل بادشاہ ته تاسو کدا غنا چې صد هغه حالت د خزو هغه چې کټ کړي وي زخمی کړي وي خپل ګوت لرا بهشک عرب زما په ما کرو پرېب د غي باندې خپو ده خو زخ خپل صفائی کوما دا ثابت شوا الله والله دا ثابت شوا د دینا چې خپل صفائی بکې خپل صفائی بکې قال ها زای زای تب ګوري چې کم زائد صفائی نو هغه دا کې بعض زای کې صفائی کول سره خبره لا خرابېږي نو ال تب یا خبره غلې کا زکه چې ته بی ګناه او هغه ځای کې خپل صفائی کې نو خلک لالا شکمن کیږي نو پرېګه د شان روکا توفیق نور کوي دا لا يهدي نسموي هغه تدبیر د خیانتګرو و ما ابرئ نفسي او نه پاکو مز خپل نفس لرا ان النفس لمارا بشکا نفس لا امارا خامخا حکم کون کوي بسوي په بدای سرا الا ما رحم ربي مگر هغه چې رحم کوي رب زما ان النفس لا امارا نفس پدری قسمه ده نفس امارا نفس لوامه نفس مطمئنه لفظ لو اماره غا چې په ګناه باندې سړی چې کم دی اغا امخته کوي اغا داشو ان النفس لاماره نفس لوامه الا ما رحم ربي کې وته اشاره شو نفس لوامه اغا نفس چې سړی ګناو کې د ملامت کوي او بل دا سوره قیامه کې بام راشد دی تایید نفس لوامه سوره قیامه آیات نمبر 2 کې یو د نفس مطمئنه نفس مطمئنه دا چې آسړې پنه کو باندې مطمئن کئ او ګنا ته چې کم دی نه پرېږدي الله اکبر ان ربي بشک رب زما بشک رب زما غفور رحیم بخون کې مهربان دی وقال الملك توني او وی بادشاہ راولې دلرا ما راولې ما تا دلرا استخلص لو چې خالص کما دلرا د زا د پاره د خپل ځان په سر کله چې خبره وته وکړنو وی بشکت نن راز زمنګ سخا مکینن امین زمنګ په نس باندې مکین رتبه والے امین لوی امانتګر او یوسف علی السلام جان او ګرځاو مالرا علی خزائن الارض په اغا خزانو د زمکه باندې بشکې زما حفاظت کوونکې عالم علم والا پوها علامه ابن کثیر رحم الله دې ځای باندې ذکر کوي وای یجوز مدح الرجل نفسه اذا جهل مکانه دی او سړی د خپل ځان مدح جائز دا کله چې د هغه ځای او هغه مرتبه خلکو ته معلومه نه وي نو بیا د خپل ځان مدح کول شي او دې کې بیا څه ګنا نشته چې هغه ته ستا مرتبه نه معلومه نو ځان او خیا چې مرتبه دې وته معلومه شي چې به قدر دې نه کوي اجعلني على خزائن الارض الله اکبر وکذالک مکننا دا زما دا زما کما دا زمون کمال چې ځای ورک مونږه یوسف لرا فل ارض فزمک کې اوسید ده دا غنا هي شاشه چې خو د کم ځای نه چې خو شو ده نو سیب به رحمتنا رسو مونږه خپل مهرباني لرا هغه چاته چې خو شي زمونږه او نزایا کو مونږه اجر د نیکو کارو خامخ اجر د اخرت غره ده او بل دا چې دوباره دی ولا سبب جوړي چې دوباره بیا راولي او د دوباره تلو په وخت کې یوسف علی السلام پلار یعقوب خپل بچو ته تدبیر خی اچل وته چې څنګه به داخلي گئی خلاصه دا یوسف علی السلام خزان چی شو او یوسف علی السلام په خزانه ناشته یوسف علی السلام د پلار په علاقه کې قات سالی راغله دا قنان کلی کې علاقه کې اوس الته کې چې قات سالی راغله دا نو دارونه راغلي دي دلته غلیلا اوس چرال یوسف علی السلام په جندل او د یوسف اون په جندل د یوسف نه پیژند سامان ولا تیار کو خو چې سامان ولا تیار کو نو ته وی ګورا ستاسو یو بل رور دی ستاسو د پلار نه بنیامین وته یادو وی هغه براولای وی هغه براولای ګوره وی زمل مستیام کوما او یو بار د غلی ور کوم نو چا غراشي نو بیا چې کم دی نو زبدلا بار در کوم او کاغه مورا نستنو بیا دل نه دل کومه بیا ما ته خاله ناراضي هغه به امراولې بل پیرا اندای وی بس سید پلار نه به وغواړو نو اوس چې دای تل نو یوسف علیه السلام د دای په دی دا کې په سامان کې هغه بارونه وغیرہ چوس پیسې ولا کې خوده چې دای بیا واپس راشي چې کور ته لړ شي چې بیا واپس راشي دای ول دې د پاره ورکولې چلته په پلار غربت راغلو یو کول دار نو زکه ول ورکولې یا دا چې دای دې د پاره ورکولې چې دای الته پیسې صحیح کینوي چې ګورا دا همنګا واپس چې کم نن بیا الته کیوړو او کله پلار د پاره ورکول دا پیسې نو دا زک بیا سرګاندې ولې نه ورکول نو سرګاندې زکه نه ورکول چې ملامت دی نشي یا دا چې پټي ولکه خو چې دې تخپلام نه خبر چې لار کې ته ډاکوان وغیرہ وانه خلی لا ډاکوان وغیرہ ته وانه خلی اوس چې دای وکړو او دای رالل نو ته ګوره پلارا مونږ نه یو وګه منه شوه دی هغه مونږ له یو بار نه راکې مونږ سره دا خپل رور پرېګ دا چې دې مونږ ځان سره بوزو نو مونږ به یو وګه راړو هغه ته ګوره مخکې مې در باندې اعتماد وکړ یوسف مې در سره پرې خو دو نو اوس در باندې زه وکم اوس څنګه وکم الله اکبر دیوه د خپل سامان کولاو کو چې څنګه سامان کولاو کو نو هغه کې پیسې واپس شوي نو ته وی ګور پلارا منګه ګور ظلم نه کړي دا پیسې منګه ګور دا نه دی راوړي دا غي دا څه کړی دي یا دا چې ما نه بغي پلارا مونږ ستانه پیسې نه غواړو صرف دارور د نه غواړو مونږ سره پرېږده او یا دا چې وګوره اے پلار د دې بادشاہ نه مونږ نور سو غواړو پیسې را تام را واپس کړو دومره خه بادشاہ دی دومره خه خزان چې دی مونږ سره چې کم دنو دارور پرېګ دا کنه چې لړ شي جراړو مونږ ته دا واپس شوې دي او ته عزت سیدا خو یو کار به کوي دا بنوي چې بس هغه چته روک شو که تاسو ټول روک شوي خو خپه او که دا مو وي چې هغه روک شو نو دا بس تاسو خیانتي دا بس تاسو چې کوم نه بیا خیانتي مال را اعتماد را کوي چې بیا وده خامخا ما ترا واپس کوي او اعتماد مال را کوي نو هغه وی سیدا بیا چې زی نو دوی ته دام ذکر کړو وی پلار هغه بادشاہ زمونږ ډیر قدر وکړو چې زمونږ قدر وکړو نو خلکو مونږ ته قتل نو یوسف علیه السلام پلار یعقوب علیه السلام زړه کې دا رالل چې اسنا د نظر شي چې دوی ټول په یو دروازه زیوته په یو دروازه مزي په یو دروازه مزي په ګاډو وډو دروازو باندې چې کم د بیا لاړ شي چې د نظر نه شي یا دا چې دشمن قدر باندې ساملا و غیره کوي چې نقصان درنه کی دا حالت دی کې الله ذکر کوي وجاء اخوه یوسف اور علنو یا یوسف علی السلام پس داخل شو په د باندې پس او په جندل دلرا دایلرا یوسف علی السلام او دای د اغلا ناشنا غنون کیو ولا ما جهز مر کلا چې تیار ک دایلرا د تیار ک دای لرا به جازم سامان د دای قال وی وی او تون بیا خلکم وی راولی ما تا غرور چې تاسو د د پلار تاسو نه آیا تاسو نه ګورئ چې بشک ز پور ور کوم یو بار غلی لرا او زما غره د ملمستیا کونکو نه پس ک چر تاسو راونست ما تا اغا فلا کیل لکم بس نشته تاسو لپاره یو بار عندي زما څخه ولا تقربون او من ما ترانیز دی کیږي قالو سنراود وی دی موږ مطالبه وکړو ان هداغه په بارک ابا او د خپل پلان نه و ان لفاعلون او خام خام یو کونکي وقال لفتيانه جالو او وی دا خپل نو کرتا اوګرځوا په اوګرځوا پیسو لرا فی رحال په بارونو د دې کې دا پیسې ول بارونو کې کېدا لعلهم يعرفون شاید چې دی وپیژنې دی لرای ځان قالبو کله چې واپس دی خپل کور ته الى عالم کور خپل تا لعلهم يرجون شاید چې بیا واپس شي فلما رجعوا الى ابيهما پسر کلا چې واپس شو دی خپل پلا پسر کلا چې واپس شو دای خپل پلار تا پلار سا قالو نو یا بانا ای پلار زمنګا منا کله شوی د زمنګنا الکیل یو بار دغاله فارس اولیګا زمنګ سره رور زمنګا چې غالا راوړو منګا او یقینا منګا خامها د پاره حفاظت کوونکې او ها ان قومه اعتماد پته یقین او اعتبار پتا سو باندې علیه په بار د کله کما الا کما امنتکم مگر دالک څنګه چې ما اعتبار کړو یقین میکړو پتا سو باندې اعلی اخی پرو د باندې من قبل مخک د دینا پس الله تعالی غره د حفاظت کونکو او داله د غره رحم کونکو نه او هر کله چې کلاو کوي متا نه سامان خپل وی مونږ پیسې خپل چې واپس شوي دیتا قالو او وی دی یا ابانا پلان زمنګا ما نبغي غره من ظلم نه دکړې یا نبغي ما لا نطلب منك بزا من تا نه پیسې خو نه غواړو یا ما نبغي یا ایو شیء نطل ما نبغي ایو شیء نبغي کم یو شی به مونږه طلب کو د بادشاہ نه سمره خ بادشاہ دې مونږه له پیسې مو واپس راکړي هاذی بذاتنا دا دې هغه پیسې زمونږه چې واپس کړې شوې دي مونږ ته وانا میرو غلب راوړو مونږه او یا خدا چې نظر نه وي بچي او نظر حق دی نظر لګي د دې وجه نه اوسم مساله دا چې زه یو ځای ته نو په یو دغه کې چې کم دی گاډي کې ټول یو گاډي کې ټوله کورنۍ مکه نه کله کله دا شوشي یو گاډي کې ټوله کورنۍ کینی او سکډن دوشي ټول په یو ځل باندې مړ شي سپای او شي مزه په یو ځل باندې دا تدبیر یعقوبی دی د یعقوب علیه السلام تدبیر تدبیر د الله تعالی نه من شین زره بر سشه الا لیکن الا په معنا د لیکن لیکن حاجتا یو خواهش فی نفس یعقوب پس له یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کې قضاها چې ظاهر کا غیلرا و انه لذو علم علم او یقینا د خوند علم لما علمنا د وجهه نه چې خود نه کړو موږ د تا لیکن اکثر د خان کو نه لا یعلمون نه پویږي ولما دخلوا علی یوسف و الیه اخاه قال انی انا خوکا چې براءت درونو دا غنا داغه بن یمین نه براءت او بل دا چې طلب د دی د پاره د خلاصي د نجات رونه رالل دوباره دوباره چې رالل بنیامین چې څنګه راغی نو یوسف علیه السلام ځان څخه برا راوست او کینو ځان سره خد عزت ځای کې او غلی غونته کې وتوي خپکیګه ما زه دې رورم ښا زه دې رورم بنیامین چې کلا دا واوریدل چې دا یوسف ته هغه بس ویزه وګره نه ما به دې سره نه پرې دی ما به دې سره نه پرې دی او زبم دلته پاتې کېږم نو الله رب العزت یوسف علی السلام ته دا تدبیر خود وی ته به دا سکارو کې چې کار بدا سو کې چې سامان د دای کې با یو پیاله کې دی یوګه بکې دی او بیا به یو اعلان کوون کې اعلان وکي چې ګوره تاسو غلا کړی دا تاسو غلا کړی دا او دا توریه وا تاسو غلا کړی دا مانس مخکې مو د پلار نه چې کم دنو غلا کړو ته دروغ نو توریا واغ تاسو غلاګری کنه یوسف مو د پلار پټ کړو غلاګری نو چې دای اوکلو سره نو دای ګورا منګه چې کم ده تاسو ګورئ موږ د فساد د پاره نه راغلي او موږ چې کم د غلاګروم نه یو نو دای وتاوي ک غلامو ثابت شونه بیا بسی او اوګه راغسته ده د بنیامین چې کم بار ده پاغه کې خود ده د لپاره چې بنیامین پاتې کی اوس بنیامین په بار کې اوګه پټ پروت ده دای په خپل خو ده وې ک پاتې شو نو به مثلا ک غلا سرګند شو چا سحر وته نو داغه سزا بسی بدلا بسی نو د یعقوب علی السلام په علاقه کې قانون داو چې غیبا چا به غلا وکړو نه غیبه په بدله کې دغه سور کو مصر کې صرف ټاکول وغیره وو نو دی وی بس چې چا دغه وکړه غلا وسه سرګند شواغه به پاتې منګه دغه سي ظالم لمنګ داسې بدلا ورکو دای شروع کړه هیله داسې تدبیر جوړ کړه اړه سه نور لوخ دغه بارونه مارونو قتل اخیره کې د بنیامین چې دای شک رانشي د بنیامین بار لراغه او چې بار لرال اغه نو ګراوته وی بس تاسو خپل دا فیصله کړو اوس په دې دلته پاتې کیږي دای چې وکتل چې اوه دا څنګه چلو شو پلار بس تبسو اوس دې دران دې بیا پاتې شنو پلار خو به موږ اعتماد نه کوي دا مشر رور چې کومو هغه خو یې زخه ردی ځای نظم یا خو چې الله زما چې کم دی دې ځای کې اوس دای چې کم ده برائت دغه نه کوي هغه د مشرور خبره رسته بل حالت کې ده دې ځای کې دای اوس دا کوي چې دای داوي چې غلا سرګند شو نو دا وت داسې کې وای کده اوس برائت ددنه تک غلا کړي نو خیر ده د دې یو بل مخ کې رورو اغام چې کم ده دغه څه غلا کړي وا یوسف علی السلام ته اشاره کوله وی اغام غلا کړي وا قیاس فاسد دای اوک یوسف علی السلام تاسو ډیر خپه شو او پزړه کې ډیر بدترین خلک یې پزړه کې دا وې بیا دی وته یجی زمون په دغه په ځای باندې مونږ یو واخلې مونږ واخلې او دې چې کم دنو هغه ته نه دا تاسو خپل فیصله له ظلم نو کوم چې چا غلا کړم هغه به پاتې کومه دا حالت ذکر کړي الله اکبر ولما دخلوا هر کله چې د داخل شو علی یوسف اپ یوسف علی السلام باندې آوا الیه اخا او زای ور خپل ځان څخه اخا خپل روتا او بشک از انا اخو کا ضرور مستا فلا تب تیس بما كانوا يعملون مغم جن کیا پاس باندې چې د عمل کوي انا اخو کا الله اکبر وی بس ما خو به اوس نه فرې دي فلا ما جهزوما پس هر کلا چې تیار کدی لرا سامان د جاله سقایت او ګرځو پیالا یا وګه فی رحل اخی په بار د خپل رور کې بیا اعلان کوو اعلان کون کې وی او قافله والا بشک تاسو یې غلا قافله والا تاسو چې کم نه وی غلې ولی تاسو دا یا خدا چې دا مؤذن هغه اعلان کون کې په خپل خیال باندې ولی پامر د یوسف نو خدا توجی چې کم خلک کینو دا صحیح نه زګه کذالک کدنا یوسف الله وی بیا ما یوسف ته دا تدبیر خودلو یا دا چې حمزه د استفهام حذف تا اين تاسو غلا کړی دا یا دا وی تاسو غلې اشاره ودا چې تاسو یوسف د پلار پټ کړو قالوا واقبلوا او دې په داسې حال کې چې متوجي شو عليهم په دې باندې ما ذا تفقدون څه شی طلب کوي تاسو تاسو ګورئ قالو وی نفقد منګ ګورو سوال ملک یوګه د بادشاہ ولی من جابی او هر چا سوګ د چرایړ به دی وګل رحم لو بایر د پار دا چا چرایړ دی وګل رحم لو بایر یو بار دی د اوخه انعام کې بوله منګ چې کم دنو دوخ یو بار ورکو او انا بی زایم او زیما په دې باندې زیمه وار د اعلان کون کې وی او دې قسم په الله تاسو خو پوه چې نه راغلی منګ دې لپاره چې په سادو کو پزماکه کې ونیو منګ غلو او دا قانون د قنانو مصر کې وال ټکول صرف کذالک دارنګ بدلور کوم موږ ظالمان لرا پس شروع کړه د پس شروع کړه بیا وې تم په لو خدا وې باندې مخ کې د لوخي د خپل رورنا بیا راو باسغه لرا د لوخي د خپل رورنا اغه وګه راو باسو د لوخي د خپل رورنا دارنګ چل او تدبیر خودل موږ یوسف علی السلام ته کذالک دارنګ کدنا تدبیر خود له مونږه یوسف علی السلام ته وایو بدعتیان را لوی دین او ګره اله اسقاط ثابت شو کنه اله پاګلا دا یوسف علی السلام تعالی خود له تا ته اله اسقاط چا خود له دی بل دا چې دل تلام د اختصاص د پاره دی دا تدبیر ما چې خودلو نو خاص یوسف ته مې خودلو تا ته خونو خود لام د اختصاص د پاره دی تا ته اله چا او دا چې کوم نه اتفاقی بدعت ته اله اسقاط دا چناسته دا صابونونه تقسیمې دا اتفاقی بدعت ته فتاوی رشیدیه فتاوی دارلوم دیوبند دارنګ دلیل الخيرات تهاوی فتاوی رشیدیه مشکل الاثار دارنګ مجمع نور او بحر الرائق نور لیزا دا ټول ذکر کوي عالمگیری چې دا بدعت ته دا چې کم خلک کوي دا غیله اسقاط دا بدعت ته ما کان لیا خدا خاو ما کان لیا خدا خاو نو یوسف علیہ الصلات والسلام چې غسته شعر ور خپل په دستور د بادشاہ کې الا ان شاء الله مگر کیږي هغه سو چې غواړي الله تعالی زکه دلته خو صرف وهل ټکول نو نشو غسته خو ا تدبیر و تعالی او خو نو په دې طریقې رور ځان څخه ایثار کو الله نرفع درجات نو چته مونږه درجو کې اچا لرا چې خوښ زمونږه او د پاسا د هر یو علم د خاونا لو علم والده قالو او د یسرق کسر د غلا کړي نو ستعجب نشته والے تحقیق سره غلا کړي ورور د یو ورور چې د من قبل مخکې د دینه قیاس فاسد وک ګورا قیاس فاسد الک یو رور غلا کړي دنو بل رور په ګرامول دینه دا ثابت شوه هغه په نه ګرامه یو رور غلا کړي دنو دا باندې چې ته په ټول ګرامه ګناګار ته ګناګار وایا دا باندې کې ځکه یوسف علی السلام چې کم دی انتم شر مکانا او دا څه چل شو نو د یوسف علی السلام ماسی و ماسی او هغه په یوسف علی السلام ډیر زیاته مینه و او هغه مینه په یوسف علی السلام هغه دا غختل چې یوسف علی السلام دلته کې زما سره دی کور کې او پلار دا غختل چې ما سره نو هغه ماسی دا کار وکړ د دې لپاره چې د یوسف علی السلام د ملان داسې کمربند تاو کو او بیا اعلانو کوي هغه چې کم ده زمونږ هغه روک شوی دی یوسف علیه السلام هغه چا پټ کړل زمونږ نه چراله یوسف ودا بده پټ کړی د پلار مخ کې دا هغه کمی سجد کچې وې کته نا واقع دا غدا خو ماشوم دا غدم لانه تاو سو کوئی پپوا سو کوئی ماسی و دواړه پلشته ده پپو قولم شته ماسی مشته ده پپو یا ماسی هغه چې کم دلا کمربند تاو کو او هغه چې کم نه دیت ذریعہ سره هغه ځان څخه بوت نو دای هغه ته اشاره کوله چې ګوره د ضرور یوسف مغلا کړو هغه ته اشاره کوله دای فاثر را یوسف پس پټو سات دې خبر لاره یوسف علی یوسف علی السلام په نفس پزل خپل کې ولم یبدها لهم او سرګند نکلا دې لاره دیتا وی وی انتم شر مکانا ونیوا احدنا یو تن زمنګا واخلا یو تن زمنګا مکانو په زائد د باندې درېمه طریقه ان نراک من المحسنین منګا وینو تعالی را د نیکو کار نه ته ډېر خسړې دا اهلا قال او یوسف علی السلام معاذ الله پنا وړم په الله تعالی سره دا چونیو منګا مگر اغه چاله را چې مندل له منګا متانا سامان خپل غنده هو هغه څخه په بشکا په دا وخت کې مونږ به د ظالمانو نه فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا دا اوس بل حالت لسم حالت دې کې دا ذکر کوي رجوعهم الى الاب وبيان الحال وشده الحزن ورجوع من مصر اخرى ګوره دې کې دا ذکر کوي چې کله یوسف علی السلام ندی واپس شو د خپل پلار څخه راتلل او بیان د حال د دی او بیان د غم د یوسف علی السلام د پلار د یعقوب علی السلام او بیا می سره د دی راتل دا ذکر کړي دای دی خو جدا شو چې دا به وسکیږي پلار لا بس جواب ورکو مشرور شي کومو اغه وی وی زه بالکل زه خو د دې ځای نه نظم یا چې کم دی زه دې ځان نه جدا کیم زه هو بدل تیم زمونږ پلار مونږ هغه واده غسته وا اوس په مونږه سکو مونږه مخکې یوسف علی السلام سلام دا یوسف سلام دا کچلو کو اوس دا مو شو مونږ پلار ته جواب ورکو زه نه زما یا خدا چې ما ته الله اجازه تو کی او یا چې کم ده الله چې کم ده زما فیصله وکي بس دل تر باندې مرګ راشي اکبر اوس دایرالل هغه رور خو پاتې شو رور پاتې شو دایرالل خپل پلار څخه او چې پلار ته څنګه دا وې وستا زوی چې کم نه غلا کړی دا هغه ته څه پتا وا او منګه چې کم نه وې دروغ نه وو منګه گواہی کو بیان کو چې څنګه لیدلې دي او که په منګ دی کې نینو کم کاپلا کې چې موږ راغلی وغی نه تاسو کا هغه ته ګورا تاسو تاسو نفسونو دا کار خسته کړی دی زه صبر کوم او ما ته الله ان شاء الله ټول ورا واپس کی او غم نورم زیات شو زکه چې زوړ غ... نوې غم راشي نو سړی ته غ زاړه غمونه بیا را تازه شي آغا د یوسف علی السلام غم وته بیا را یاد شو او سترګې چې کم نه د ډېر جړانه سپینې شوې نظر اغار څه چې کم نه تلو د جړانه او قسم هغه وته ګورا بابا عجیب ده تبه همیشه پر یادونه کې داسې ځان به مړ کې په دې باندې داسې مکو هغه یې ز پر یاد الله تا کوما او بیا وته وی وی ورشي او د یوسف او داغه ضرور تعالی شو کوي دا الله د رحمت نه ممنا امید کوي الله به درکې دا حالت ذکر کوي فلم مستیسو فلم مستي اسو هر کله چې دینه امید شو د یوسف علی السلام نه خلصو جدا شو د پاره نه خلصو جدا شو نه جیا د پاره د جرګه قال او یا مشر د نو میا یهودا یا تلمیحا علم تعلم و تاسو نه پويږئ ان اباکم ګور دا مشر پکې لکھو مخ کې ویلو کنه ا چې دوی وجنو نو هغه ته وی لا تقتل یوسف یوسف مو وجنی دلته کې بیا وی بس زه خو نظم علم تعلم آیا تاسو نه پوهیږئ په دې چې بشک پلار تاسو اغستې وا پتند تاسو نه ما او ثقه من الله وعده طرف د الله نه او اعتماد د الله نه من قو او مخ کې د دینه ما اغسوم فرتم چې زیاتې کړو تاسو نقصان کړو تاسو په یوسف ابار د یوسف کې پس هرگز نه مزو چې دوی سم د دې سمکه نه تر دې پوری چې اجازه تو کی ماته اجازتو کی ما تا ابي پلار زما چې پلار راتوي چې راشه او يحكم الله لي یا فیصلو کی الله تعالی لي زما د پاره الله را ته فیصلو کی په الهام سره یا په مرګ سره په مرګ را یا مې په مرګ دل تخلاص کیا را ته الهام زله کی واچي چې بس ځانو كنا فيها چو منغا پای کی ول غیر التي د قافلی اعلی اقبلنا فيها چ منغا راغلیو پای کی اکلی وال نه تاسو کا او چې کما قافله کی منغا راغلیو او بشک منغا خام خارشتنیو او یعقوب علی السلام بلکې خيستا کړه تاسو نفسونه تاسو یو کار پس سما صبر دې خيستا د غم نه ډک قالو وی دی تعالی قسم په الله تفتح همیشه به ته تذکرو چې یاد وی به یوسف لرا تر دې پورې چې شته بیکار او تکونه من الهالکین یا شته د مړي دن کو نه مړ بش ځان به مړ کې مکه ودا سه او یا انما بشک خبردار پیش کوم ز بسی فریاد بلو غم خپل ال الله الله تا او پویا یم زه د الله د طرف نه پاس باندې چې تاسو نه پويږئ زکه تعبیر د خوب د یوسف خلافات وکنه هغه تعبیر پات ولاغه نه در اختیار شوی یا بنی یا بچو زما لار شي تاسو تعالی شو کوي تاسو تعالی شو کوي تاسو تعالی شو کوي تاسو بارو سره وکړه یا بنی اوی اذهبوا لا شی تاسو پته حسسو تعالی شو کی تاسو می یوسف ادی یوسف علی السلام واخی درور دغه او من امید کیږي تاسو د رحمت د الله تعالی نه زکه چې شان ده نه نه امید کیږي د مهربانی د رحمت د الله تعالی نه الا القوم الکافرون الا القوم الکافرون مگر قوم کافر او تاسو مسلمانان یې نوار شی تعالی شو کی فلما دخلوا دا یو لسم مقام او حالت په یوسف علی صلوات و سلام باندې خدا وخت کې بیا عزیز مصر وفات شوه دی او یوسف علی السلام بیا بادشاہ ګرځیدل دی الله دې کې دا ذکر کړي مجی ام ثالثا وتعارف ما یوسف ورف الملام دای بیا راغلی دی چې یوسف علی صلوات و سلام توای وای ګوره مونږ ته انتهایی لوګاو تکلیف را رسیدل دی او مونږه هغه پیسې راوړي چې تاجرانه ناخلی خو حکومت اخلي کوټه پیسې مونږ باندې لک خیراتو کا او مهربانيو کا په مونږ باندې هج دا ته وې نو دا یوسف علی السلام ته تاسو ته پته تاسو یوسف سره څه چل کړو دای دا سو قتل سوچو کوي ائنک لانت یوسف تو یوسف او یا او زه یوسف مو دا مې رور دی مونږ باندې الله احسان وکړو الله د نیکانو هغه اجر او هغه بدله نه ځای کوي هغه الله ور کوي نو دای فوران وی بشکا منګه خطا کاریو تاسو له الله غره والے درکو منګه خطا کولا منګه خطا کاریو او تاسو له الله غره والے درکو هغه چې وکتل نو فورا نه معاف کړ چې کله دا هغه په خپل خدای اقرار وکړ نو هغه لا تسریب علیکم اليوم نن راز تاسو باندې ملامت یا نشته ده تا تا دا خی چې کله یو سړی د دینه دا مسله ثابت شوه یو سړی په خپل خدای باندې اقرار وکړ نو بیا په ملامتیا مو آیا چې خطا یې اومن د غلطي اومن لا بس ما په کبیا بیا یې معاف کا او ته هو زما دا قمیص واخلې او دا د پلار په مخ باندې داسې کېګ دی او چې کېګ دی د هغه نظر براشي او ټول بیا ماته دلته کې راشي ټول دلته کې راشي هغه دغه سي وکړه بیا الله اکبر دې حالت کې دا ذکر کړي او دا بوي تر دې آیات نمبر 93 پورې فلما دخلوا پس هر کله چې دای داخل شو علی په د باندې قالو یا ایها العزیز او بادشاہ رسیدل دی مونږ ته او هغه کور والا زمونږ ته ازور ډیر زیات تکلیف لوګا او راغلی مونږه به بذاتن په پیسو مزجاتن کوټه سره هغه مال چې تاجران ناخلی او حکومت اخلي پس پورا کې مونږ ته اوګه او وتصدق علينا صدقو کې په موږ باندې بشک الله تعالی بدل ور کوي صدقه کوونکو ته قال او اذا هل علمتم آیات سپوي چې سکار کړو تاسو د یوسف علی یوسف سره او رور دا سره هر کله چې وای تاسو نه پوهانو ناپوه پناپوه ناپوتیا سره مو کړو ځکه هر ګناه کوونکې علما ذکر کوي هغه جاهل نه قالو انک لانت یوسف وې دای انک آیت خامخ یوسف او او یوسف مو د امرور د احسان کړي مونږ باندې الله تعالی او بشک شان بشک شان دار سوک چې یریږي او صبر کوي نو بشک الله تعالی نزای کوي اجر دنه کو کارو لیدون کې بشي او هغه بیا چې کم دې ارسویني واتونی اور اولی ما تابع علیکم کور وال خپل اجمعین ټول ټول کور وال راولی الله اکبر بعضی خلک را پاسې دیانه استدلال کوي مختصر وانا وای چې ګوره کنه دا وای برکت ثابت شو کنه برکت وای ثابت شو وای وګوره د قمیص برکت نو دا صرف د توثیق د پاره او د یوسف قمیص د وثیقې د پاره او دا خلک کوي چې کور ته سوق لګي وای هغه زما د شناختی کارت واخله دا توثیق کنه دا توثیق بل دا چې هغه چې راغلو بصارت نو په مستقل وه باندې راغلو یا دا دا تبرک وو و تبرک خدا تبرک په وه باندې دا کې امام رازی رحم الله وی یا چلو دا تبرک هم نماز د پیغمبر تبرک خو د معصوم باندې د غیر معصوم قیاس نور څوک نشي قیاس کوله چې تا غ سره بیا لاسونه مخه او دا غنه برکت حاصله دانشته ده یا دان چې دا د زیره او بشارت د پاره دا کمیس او دلتا په دلالت دا کوي انجال بشیر زیر ورکون کې او القاه علی وجهه چې دا وته مخ ته ور وګرځو نو دی به خوشاله شي او چې ور وګرځول په او زیر په وکړو نو خوشاله شو او د خوشحالي د وجنه هغه نظر بیا الله را مات کو زکه د غم د وجنه تلو نو د خوشحالي د وجنه را مات شو ولما فصلت العير دا اوس بیا دولسم حالت پدې کې او دې کې وجدان د وجدان الاب ریح یوسف والبشارت والاستغفار لهم چې کله قافله را جدا شو دې حالت کې دا ذکر کړي او دا بوي دا حالت تر دې 98 پورې قافله چې را جدا شو یعقوب علیه السلام زده یوسف په بوی محسوس پویګم داغه بوی دا سرازی زپه محسوسېګم او زه هغه محسوسوم هغه یو ته دا ستاغه په خوانې مینا ده دا تا مینا کې پروته دې کې ا دغه راغې هغه زیری والا چې کله راغې کمی سه وګرځو نو یعقوب علی السلام نظر الله را واپس کو وی تاسو تمانو ویل چې زپاغه سپويګم چې تاسو پینې پويږي معنی تعبیر د خوب خلافاتو هغه وته یو پلار موږ نه ګناه شهره موږ نه بخنه وغواړه وی بخنه بدل او غواړم او به غواړم د خپل رب نه هغه بخون کې مهربان دی ولما فصلت الغير هر کله چې جدا شو قافله او پلار د دای بشک از مو مما ابو یوسف علی السلام مخصوص ما ابو یوسف علی السلام کچاره تاسو ما کما کن غنئ لولا ان تفندون کچاره تاسو ما کما کن غنئ قالو او وی دای تعالی قسم بالله بشک ته دا ذکر کوي لقاؤهم مع یوسف والصدق رؤيا یوسف بالسجود والاختتام بالدعوه دې کې دا ذکر کوي چې د دې ملاقات بیا د یوسف علی السلام سره شوه دی او د یوسف علی السلام هغه خوب رښتیا شوه دی هغه سجده ورته شوه ده او اختتام په مسله د توحید باندې کوي او مسله د توحید اخیره کې ذکر کوي الله اکبر یوسف علی السلام ا ناشته او پلارو او دا ټول کور والا رالل چې کله رالل هغه مور او پلار ځان څخه برا خود عزت ځای تر اوستل هر کله وته وې هر کلینا بعد چې کله مور او پلار تخت او چت کړو ټول دغه تیم شي بدته په سجده باندې پریوتل او سجده وکړه سجده تعظیمی تا چې کوم د عبادت نه وا سجده تعظیم هغه وخت کې جایز وا مخکې ما باس کړي بقره کې اوس نه روا یوسف علی السلام پلارا دا زماغه خوب شما مخکې لیدلو دا دغه تعبیر دی هغه زما رب رښتیا وګرځو تاسو د هغه باندې نه راوستي زید جیل نه راوخ کلم او زما رونو او دا هغه زما بارکه چې شیطان کمه اگر وانه کړو هغه چې کم دی فساد غرزول او هغه ار څه چې کم دی ختم شو هغه لاړل ختم شو مونږه بیا یو کړو او دای زما تابعدارو ګرځول دا ذکر کوي او بیا دعا چې الله تعالی لوی بادشاہي را کړی دا او دا کوم علم درا کړی دی نبوت او تعبیرونو علم یا الله دا ستا په ما احسان دی خو یا الله ما چې وفات کې نو ما په حالت د اسلام کې وفات کې چې تا ته مې خه مکمل غاړې خودي دعا د استقامت د ځان لپاره او جنت ته مې داخل کې دا دعا غواړي او بیا دې کې اخو ارستو بیا مقام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ا ذکر کی صداقت د پیغمبر او زجرنا او اسباب د عذاب وغیرہ دا به ذکر کړي او دعوت عقیده د نبی علی السلام او اختتام په داوا باندې چې نصرت پرازي فلما دخلوا على يوسف هر کله چې داخل شو په یوسف علی السلام باندې ځای ورک خپل ځان څخه مور او پلار ته وی داخل شي تاسو د خارته ان شاء الله کچره خو خشد الله تعالی امن کې او اوچته ک مور او پلار خپل را لار شي تخت او خرو دا ټول پریوت لا تا په سجده باندې رب اے رب زما قد اتیتنی تانا کړه د مال را من الملک د بادشاہ تا د بادشاہینا او خود له د تاما تا من تعویل الاحاديث زای تر سوال د خبرو تعبیر د خوبونو فاتور السماوات پیدا کون کی د اسمانونو د زمکه انت ولی فی الدنیا ته کارساز په دنیا کې ته کارساز زما په دنیا او آخرت کې یا ته دوز زما په دنیا او آخرت کې د دنیا د تکلیف د وجنه د مرګ سوال دا صحیح نه دی درست نه دی چې د دنیا تکلیف در باندې راغی نو دا صحیح نه دی او د دینی خرابې د وجنه چې پوه شوي چې زوس د دینی خرابې را ترازی نو بیا سوال د مرګ جایز دی او چې کله دواړه معاملې برابر وي برابر وي معاملې مشتبه وي دنیاوی او اخروی دواړه نو هغه ټیم کې بیا دا دعا غواړي چې یا الله اللهم احینی علی ما كانت الحیات خیرا لی وتوفنی اذا كانت الوفات خیرا لی یا الله تر سوچ زما د پاره ژوند بهتري نو ما ژوند دې ساتي او تر سود در سوچ زما د پاره زما مرګ غوري کله چې زما مرګ زما د پاره غوره شي نو بیا مال مرګ راولي او چې کله دواړه تکاری در باندې راشي چې د دنیا د وجنه ستا دینم بدناميږي او دین دیم چې کم د تبا کیږي او دنیاوی معاملاتو د وجنه نو بیا هم د مرګ سوال جایز دی خو ترجیح به ستا نیت بدای چې د دین نه باور کې د دنیاوی تکالیف ولنه ما رفیق اعلی والا سره یو ځای کې معنی جنت ته می بوزي انبیا جنت غواړي ځان د پاره او دوی وای نه نه نه دلته کې ژوند دي دلته ژوند دي او روحونه د قبرونو تراغلي دلته ژوند دي ذالک مقام د پیغمبرو ذالک دا خبرنا من انباء الغیب د واقعاتو د غیب نه دینو هیڅ وه کومګر دی الیک تا تا او نوې ته د دای سهار کله چغی الله نوې ته د دای څخه هر کله چې هغه اتفاق او پکار خپل باندې او دای پرې بونه جوړول و ما اکثر الناس او ندی اکثر د خلکو نه واو نه دي اکثر د خلکونه اگر کته هرس کوي په ایمان د دی باندې به مؤمنین ایمان راوړون کی کته د دی د ایمان ارسم رای رس کې خدای ایمان نه راړي وما یؤمنو وما اکثر الناس او نه دي اکثر د خلکونه اگر کې رس کوي ته په ایمان د دی باندې ایمان راوړون کی ندی اکثر د خلکو نه ایمان راوړون کی اگر کته رس کې په دای باندې به مؤمنین چې دای دی ایمان راړي و ما تسالهما او سوال و ما تسالهم او تسوال نه کې د دینه په دې بیان باندې من اجر د مزدوري نه د دا مگر نصیحت د لپاره د مخلوقاتو وکای من آیات او ډیر نخیدی د توحید پاسمانونو او الارض پسمکه کې یا بر او خطا چې تیریږي دی یا نظر په تیروي دی علیها پاغي باندې وهم عنها بورزون او دی دا غینا اعتراض کون کړي د زمکه اسمانونو کې بر او خطا د توحید څومره نه خيري خدای پاغي باندې تیریږي را تیریږي خو اعتراض ته بیا هم کوي و ما یومنو او ایمان نه راړي اکثر د دینا بالله پال توحید الله باندې الا وهم مشرکون مگر دوی شرک کون کړي اکثر خو دا په خله وای چې مونږ ایمان راړو ایمان لغوي مراد ده ځکه د شرعي ایمان سره شرک نه جمع کیږي ایمان لغوي مراد ده معنی سو خله باندې خدغه سوی مونږ مؤمنان یو تابعدار یو خو هغه چې کم ده نو بیا ایمان د زړه نه نه د دیو جنا علامه روح المانی ذکر کوي ومن هؤلاء عبدت القبور الناظرون لها المعتقدون النفع والضرر ممن الله عالم بحاله فيها وهم اليوم اكثر من الدود عجیب خبره کړې ده وای په دې خلکو نه هغه قبرونو والا خلکوم دي چې د قبرونو ته پوجا پاټ کوي او دا غي د پاره نظر او نیاز او دا عقیده لري چې نه په zarar دی ورکول شي یا کار څنګه وي ښا کې استشفاوی او کار څنګه وي ار څنګه او هغه د هغه څه چې د هغه تاسو ممن دا د هغه چا نه دی چې الله تعالی دا غي په حال باندې خپو دی الله تعالی نفع او ضرر د هغه چا نه امید لري چې الله دا غي په حال پو دی او بیا هغه وای وای وهم اليوم اکثر من الدود دا خلک چې کم نه دا د چنجونه مو زیات شوی دی دوره چنجی ډیر نه دي چې دا قسمه مشرکان چې په خله باندې ایمان خو راړي خدام حقیقت کې مشرکان دار چنجونه ډیر شوی دي چنجي دومره نه دي چې سوره دا ډیر دي د مګ د مګونه د مچانو نه د میګونه د دې هر سنه دا ډیر دي د چنجونه ډیر شوی دي دا خلک وما یؤمنو ایمان نراړي اکثر دینا په توحید الله مگر ایمان نراړي دی په الله باندې مگر دای دې شرکونکې افامنو افا من وان تاتیهم آیا ځان پامن کې غنی دا چرابه شي دیتا غاشیتن یو آفت یا غاشیتن یو ټوټه د عذاب د الله تعالی نه یا راب شي دیتا قیامت ناصاف او دین او په داسې حال کې چې دای به خبر نه وي وایا ترغیب ال البیان بیان اوکا قل وایا هذه سبیلی ادعو